الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الغزو الفكري پینزو مراحلو کې دا ویل شي صلیبي جنګونه د عربانو د فکري بنیاد جوړ شو نو د دغه فکري نظریاتي جنګ شروع یې په استشراق سره خلک پیدا کړل مستشرقي او هغوی بیا د اسلام خلاف نظریاتی او فکری کار شو مستشرقین ستوي ادواری سری اسلوبونه سو اهداف سو او ورسره مشهور مشهور مستشرقین کوم دي دا ویل شي دریم نمبر دریم مرحله اوس هغه ده استعمار استعمار یا سامراجیت سامراج دا بیا دریم مرحله و دا لړ مطلب یو چې استعمار او سامراج دي ته ویل کی یا استعماریت او سامراجیت چې د مسلمانانو ملکونه قبضه کړی شي په خپل قبضه کې لکه برطانیا حرال او زمون دی ملکونو باندې قبضه وکړه هندوستان افغانستان د علاقې په خپل په برای راس حکومت یا دویمه طریقې دی چې خپل ایجنټان علاقائی ایجنټان او ملکونو کې خپل ایجنټان پیدا کی اکی نه نو ناس په ظاهر کې د دغه علاقې د ملک وطن کس دی خدا د اختیارات دی دا وی بلاس چې د یو ملک خلک راشي بل ملک قبضه کی په دې قبضه کې مطلب داوی دولت او وسایل خپل کنټرول کې وایي او خپل مقصد د لپاره استعمال کی لکه وایي انګريز راغی بری صغیر قبضه کړ ځکه چې هندستان باره کې دا مشهور و چې د هندستان سونے کی چڑیا سونے کی چڑیا منا قیمتی شے ایک ارسو ڈیرو دے ملک ترقی کڑے واقع وی پورا تان با دونا نرم قیمتی آلا او باریک کپڑا وا وی پورا تان با راغون کړی شو دا سه تم را بشو کپڑا چې سون آلی نو هغه حجم کوي دا سه سپکه ململ هندوستان کې دا حالات چې انګریزو لیدل ناغي د دې د وسایلو طریقې د دې ترقې ته ټینګ نشو او د خپل قبضه کې غشته وای نورال د ایس انډیا کمپنی پنو او به د تمل قبضه کړ نو بس چې د هندستان سونه وسایل کنه هغه ټوله اول خپل قبضه کې به وتښتو نو یو د استعمار سامراجیت دا تعریف دی تعارف دی چې یو ملک راشي بل ملک قبضه کی دا غي وسایل دولتونه لاس کې وایي او خپل مقاصد لپاره استعمال کی یا امریکا رااله افغانستان باندې قابض شو جنگ په مسلط داغي هم مقصد دا چې د افغانستان مادینیات هلته ترقی نه و او مادینیات ځکه افغانستان ټول د مادینیاتو نه ډک دی قیمتي قیمتي کاڼي مادینیات د افغانستان کې پراته هغه مادینیات د افغانستان قبضه کولو لپاره حالت نه یو طریقه دی دوی مدای چې د یو علاقې خپلی جنټان د مسلط د هغه علاقې ظاهر کې شکل صورت ظاهر کې نوم نسب قوم هم دا کلی بدلی ولیکن دا د ایجنټ دا وی مسلط کی لکنن سوا اوس دی وخت د برتانیې عملا قبضه یا د انګريز په دې ملکونو نه ښکاري ولیکن اکثر په خپل ایجنټان کې هغه د دې وطن خلک دی او کار چا لپاره کوي نه وی لګ دې تسوي استعمار یا سامراجیت نه یا په خپل راځي قبضه کوي او یا دا ده چې خپل ایجنټ مسلط کی بهرحال دې ته وی استعمار او سامراج یا استعماریت یا سامراجیت د دې استعماری سوچ ابتدا کوم ځای نه شوه چې پر دې متونونه قبضه شي د خپل وسایل لپاره ها وطن کومه قبضه کوو اسلام کې نه قبضه کی جهاد په نتیجه خو فرق دی سوچ کې فرق د اسلام قبضه د ظلم جبر غلط نظام ختمولو لپاره التا عدل انصاف نافذ کولو لپاره دلته قبضه صرف د مالی وسایل دولت مدنیت قبضه کولو لپاره دا فرق ای د خلکو د بهبود او فلاح د پاره سنه کوي بلکې عوام تباہ برباد هندستان ترقی یافته ملک ډېر لوی ترقی کړو سونه کی چړیا باندې مشهور انګريز چراغ دغه نتیجه خلقولی ده چې التا قحط پیدا شو شرع تعلیم په هندستان کې وی هغه زمانہ کې 100% و انګريز راغی دا غي نه بعد شرح را ورځه د تعلیم قادسالی شروع شو هغه خلک عزتمن ای بیا خیرات او سوال شروع کول وسره شروع زراعت د هندستان مشهور وطنونه شړ فصلونه ودرېدل حادثاله راځي دا د انګريز دا سامراجیت او دا استعمار نتیجه په دې باندې خباس مولانا حسین احمد مدنی رحم الله شیخ چې کوم لوی عالم او د دیوبند او زموږ د شیوخ استاد د حدیث د شیخ القرآن رحم الله هم د حدیث استاد حضرت مدنی رحم الله کتاب ده نقوش حیات نقوش حیات دا مشهور کتاب پای کې یو مستقل باب جوړ کړي دا باب نوم دی انګريز سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا دا باب ځان له د یو رسالې په شکل هم چاپ شوی انګریز سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا ہندوستان انګریز سامراج سامراج ټکی باندې پوس پوښ استعمال انګریز سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا موږ یې څنګه لوټاو کړو نو هغه قتل غواړي بهترین خبرې تاریخي کړي چې د هندستان حالات مخکې سو او د انګريز راتلو نه بعد هندستان کم ځای ته ورسېد ځکه دوی چې راځي نو صدا عدل انصاف د پاره ناراضي بلکې د ظلم زیاتی او د مال نو داړو د لوټ مال لپاره دای کې مدني صاحب دا ټول حالات لیکلي دي پای باندې یو ډاکومنټري د دغه کتاب ډاکومنټري د جامع الرشید والا هم برابر کړو که سړی کتاب وګوري خو خبر ده کتاب نشي کته ډاکومنټري چرته پیدا کی سره چرته پرته هم چې سړی وګوري نو دا سه غالبا چې نیمه ګنټه یا داسې څه ټیم دا نه باید ټول داسې لړ لړ ډېر سوي چې څه حالات وسنو څه چلو شو نو بهرحال ماوی استعماری سوچ څه شی دی استعماری سوچ همدغه شروع کم ځای نه شو د استعمار مقصد د یو علاقې خلکو ته صفایده عدل انصاف ورکول نه صرف د هغه ځای وسایل لټاوي او دا په نتیجه کې دا امام وطن دا کلی دا علاقې خلکو ته قحط بے تعلیمی تعلیم ختم شي دارنګ دنګا فساد، اختلافات، جنګ جګړې، معاشي تنګي دا د دې تحفې دا د استمراجیت او دارنګ دا استعماریت برحال هغه کتاب په قتل واړي بیا هم ذهن پوره کولی شي خو د دې استعماری سوچ نمونه داسې شروعات یې څرته نشوي نو دا د تاریخ باندې پوه خلک وایي وایي د دې شروع اصل د سکندر اعظم نشه سکندر اعظم دوه دي یو مسلمان او دویم کافر کافر د یونانی دی یونان د یونان هغه یونانی سکندر اعظم دغه فتوحات او دغه زمانه معاصر فلسفي ارسطو ارسطو د استاد ارسطو دغه دور او دې ارسطو ول دماغ خراب کړ دغه فلسفه د ارسطو تعلیمات دغه او دغه پالیسې په بنیاد باندې دغه سکندر اعظم ملکونه ملکونه قبضه کړی خداغه د قبضه سیوا د دینه بل اس مقصد نو چې ملکونه قبضه کاوه دا غي مال او دولت لوټاوه د اصل د یونان نو سلور سوکالا سکندر اعظم د کافر په ایشیا باندې حکومت کړ او د استعمار دور د سامراجیت د جبر زیاتی او د دې علاقو د دې ایشیا هغه وسایل مال او دولت لوټاو نو بنیاد د سامراجیت د سوچ در اصل دا سکندر اعظم نه دا بلم سکندر اعظم دی ذوالقرنین دغه قبضه ورسی هغه د عدل او د انصاف نظام قائمولو او عوام له فراغ بوجود ورکول قران به گواه چرته چې تلې ده د ستاوت کړي د الله رسول د اسلام نظام عدل راوستو دویم کارونه کړی دی قران کې اشاره ملاوي دا عوامو د بهبود او د فائدې کار کړ هغه شمالي طرف ته چې تلو د یاجوج ماجوج نه خلکو د تکلیف وو نو ولا سوق ولا هی کار کړل دی باندې وته دا فرق سامراجیت کې استعمار کې او اسلام کې د اسلام فتوحات دا د مال او دولت د لټاولو لپاره دی ځکه اقبال وای علامه اقبال چې مسلمانان څه د لپاره جهاد کوي ناغه دا اشعار کې دا خبره کړې چې نه نه څنګه داسې الفاظ دي چې نه کشور کوشای نه مالی غنیمت نه کشور کوشای مقصد پرې کې غنیمتونو مالونو لوټاول نه کشور کوشای صرف ملک در ملک قبضه کول مقصد نه بلکې د اعلی کلمت الله لپاره ملک ونیول شي یو ټوکړه فتح شي پای کې د الله نظام قائم بولی او خلکو ته عدل او انصاف ورکړي ځکه چې د اسلام د حکمرانه مقصد درې ټکي د سیندي سیب ترس کې ویلو بقره کې یو عدل دویم امن دریم معاشي خوشحالي خلکو له د دوی سری عدل په ځای ظلم د امن په ځای بدامني او دای په نتیجه کې د معاشي خوشاله په ځای باندې خپل معاشي خوشحالي او د عوامو معاشي تنګي د نتیجه نو دا کده په خپل راغلي استعمال هم مبدا نتیجه او کله کوم ایجنټان د موجوده جمهوریت په نوم باندې مسلط کړي د جمهوریت نظام دا دراصل د استعمار دا نظام دی اصل خپل اوس نه دی او خلک یې کېنوي نو تاسو ګورئ د جمهوریت نتیجه سره ملک ظلم دارن بدمنی او معاشي تنګي تاسو یې نه ګورئ دا د استعمار دا نظام نتایج ښکاري نو بهرحال دا خو د استعمار سره تعارفي خبره وي د استعمار اهداف سي څه اهداف حاصل ورغواړي دغه سغټ داسې یو سلور مقاصد او اهداف دوی چې ملکونه قبضه کول استعماریت سامراجیت نافذ کاو ملکونه قبضه کول خپل اقتدار حاصل او پدې کې مقصد پدې کې ټولو نه لوی مقصد اول خلافت اسلامیه دای خاتمه خلافت ختم شي ځکه د دي لپاره غټ رکاوټ د دي په مقصد کې څه شی دی خلافت یهود غواړي ګریټر اسرائیل ګریټر اسرائیل ایدا خپل مذهبي ذمہ داری ګڼي دا وت خپل مليانو خو دې دا وت باقاعده اسکولونو کې اوسم خي اسرائیل اسرائیل کې وت اوسم خي چې دا په تاسو دنیا باندې یو عالمی خپل حکمرانی قائم وای ګریټر اسرائیل به جوړو دا زموږ مذهبي فریضه ده ذمہ داری ده لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو سو څه شه ده انقلاب اسلامی خلافت دا سوچ څنګه چې موږ د عیسی علی السلام او د مهدی منتظر یو نو دارن هغوی د دق عظیم تر ګریټر اسرائیل لپاره د دجال منتظر ایت مسیح موعود وي لکه څنګه چې زموږ عیسی علی السلام مسیح موعود دی نو دا غي دجال مسیح موعود نو بهرحال دا مې باقاعده تعلیم کوونو کې دا ودرې کی د اوسنه وزیر اعظم دی یو لعنتی دی بوډا و د اسرائیل سینوم دی یاهو نتن یاهو دا ملعون بوډا دی اوس ورته څه مسلې هم دلته جوړې دي عوامي احتجاجونه شروع دي الله دې تباه کړي نو هغه یاهو مخکې د روجې نه داسې مخکې میاشت لوبه کېږي داسې تقریر کړی او د اسرائیل نوجوانانو سره خبرې کړي او هغوی چې تقریر سره ووري چې خبرې کړي او یې چې ټول دنیا تاسو ده د آس تاسو ده پیدا دي نن د دنیا تمام قوتونه طاقتونه زموږ لاس کې دي او داسې قسمه د جذباتو او د راپاسولو خبرې وکړي او دی ورته ویلي دي چې وګورئ فیسبوک ستاسو دی آی ټي نت په دې حکمرانی زموږ ده میډیا زموږ ده په ټوله دنیا کې معاشي منډه زموږ لاس کې ده د یهودو دم داسې دا خبرې ورته کړې دا ستاسو لکه پاسه او عظیم در ګریټر اسرائیل جوړ کړي نو بهرحال د یهودو لار کې هم رکاوټ ای ګریټر اسرائیل جوړی نو زموږ خلافت په تلاش کې سره رکاوټ دغرن عیسایت دنیا ای پرون مو وی چې د استشراق مراحلو ناخری دی وخت کې کوم مرحله د استشراق شروع علمگیریت علمگیریت معنی عالمی نظام په ټول دنیا مسلط نو ګوره د غي د علمګيريت په لار کې مرکاوټ څه شی دی زموږ علمګيريت زموږ خلافت نو دیو جن د استعمار د ټولو نه اوله خبر دا و خلافت ختم خلافت ختم شي دویم هدف عالم اسلام په ټوکړو ټوکړو کې تقسیمول چې کله وړې وړې ټوکړې شي نو دا یو یو ټوکړه خوړل خړپ کول دا به آسان شي دا څه هم کړو نو چې څنګه خلافت ختم شو کنه نو بس تقسیمونه شروع شي زمون دنیا باندې صرف د خلافت عثماني په دور کې صرف دوه حکمرانه وې دوا یو دا د بری صغیر و دا برمانه والا کنه تر کابل پورې مراو ماوراو نهر پورې دا دا ټول یو مملکت خدا خلافت نو دا سلطنت مغل پری باندې یو سلطان بناست اورنګزیب لنګیر او دا مخکې جانګیر او شاه جهان او دا خلک دا یو حکومت دویم زمو خلافت چلی دا چې مرکزی ترکی و نو دا ترکی د لاندې سو دا ترکی د لاندې دا تمام عرب عراق بغداد شام فلسطین دغه د آزاد ریاستونه چې کوم روس بیا قبضه کړي تر ماوراء النهر یعنی د دریا امو پورې دا ټول ماوراء النهر ایران عراق شام فلسطین او تمام جزیره العرب دا د مسلمانانو خلافت دی او ترکی بیا کوم ځای ده ترکی ایشه کوچک فلسطین وغیره نه شا طرف ته هغه طرف ته مغرب طرف دغه علاقې تر هغه یورپ بارډر پورې دا پورا یو خلافت بس انګريز صرف شاته روم او دغه ملکونو کې بس را محصول شو مغرب انګريز عیسایت د يهودیت درکم نه لګي دا خوار وار تس نس پرات نو دغه زمونږه حکمرانی او دنیا باندې دوی د خلافت خلاف سازشونه شروع کړل چې اول خدا خلافت دی وو نو زه په زه باندې وړي وړي ټوکړې وجود ته د مسلمانانو خلافت لا موجودو او زوال پر راغلو نو دا زوال په وخت کې دی دا ما او راو نهر وغیرہ علاقې رو رو دی ولې کوي رسو ته زه خیر وایم دا ته رو رو دی ولې شي آزاد شوه دا سرور رو رو اخر سعودي عرب او دا جزیره العرب په دې خلافت تر دې 1923 24 دی وخت پورې دا تی جدا شو دا تمام جزیره العرب دا د خلافت دلان دی یو خطه کله چې خلافت ختم شو نو هغه کې څو ملک جوړ دي ها څو ټوکړي تشمیر رشتہ سعودي عرب کې جدا دي عرب امارات جدا دي او عرب امارات قبول دي دنه پکې دونه دونه واړو واړو کوټګي جدا جدا حکومتونه دا دا شارجا ده او دا چې ده ابو زوبه ده او دا چې ده نو پلان دی دا پلان دونه دونه دا مسقط دی دا عمان دی دا دونه دونه بلکې نه پیښور نه ورکوټي ورکوټي ځای جدا جدا حکومتونه سعودي په کې جدا شو ټوکړې ټوکړې شو هغه شام علاقہ شام ډېر لوی ملک دی شام ډېره لوی ایریا ده په هغه شام کې څو ټوکړې جوړې سوریا دا جدا شو سوریا چې وطن سبا وای دغه وسره دا لبنان یې جدا کړ بل بل بل داسې بیروت او یو بل د ملکونه ټوکړې ټوکړې کړه واړه واړه فلسطینی جدا کړ شل ټوکړې ته جوړ کړ دا د دې لپاره چې ټوکړې ټوکړې شي چې بیا ایک ایک کر کې موږ سکو خړو نو بس ټوکړې ټوکړې نو یو حدت خلافت ختمولو او دویم د مسلمانانو ملکونه ټوکړې ټوکړې کول دلته یو بری صغیرو د مغول دور کې دلته څو ملکونه جوړ شو پاکستان جدا شو هندوستان جدا شو سریلانکا جدا شو بوتان به جدا شو بنگلاديش به جدا شو برما جدا شو دغه افغانستان جدا شو داسې ملکونه جوړ کشمیر به جدا هډوکی پرې خو کنه چې د دې بجنګي دا کارونه وکړه نو ټوکړې ټوکړې کړ دې کې مقصد دا خبره وا چې د دوی خړل او خړپ کول تنګول آسان شي بل دریم مقصد د استعمار مقامات مقدسه باندې قبضه مقدس مقامات چې پای کې د ټول ناول قدس دا یې قبضه واغې لګیا دی بس تقریبا تقریبا مقبوضه دی ځکه چې مقبوضه فلسطین دی که بله دا د اسلام او د مسلمان خاتمه چې بس دا ختم شي داغه نتایج صدار وته چې د دور خلافت راشده نه تر عباسی خلافت پورې کفری طاقتونه د خلافت اسلامی د ختمولو کوششونه شروع د عثمان رضی الله عنه دور کې چې کوم فتنه راپورته شو هغه هم په دې مقصد ته چې خلافت ختم شي اگر چې کامیاب نشو مسلمانان ته دا تکلیف ورسېده خو پورا نقصان وشو اختلافات پیدا شو دغرن بار بار خلافت بنو عباس په دې پسې مهنت مهنت اخر دا چې بغداد دیواله شو 616 کې چې سو سوله کې چنګیز خان راپاس عالم اسلام باندې یلغار اول چنګیز خان دا داسې واشي خلکو منګولیان دا د منګولیانو او تاتاریانو نکره اولنې سره چنګیز خان ډیر وحشی سړی و ظالم جابر سیوا د قتل نه سیوا د وجلو نه ظلم نه هغه بل څه نه پېژندل نو اول خو هغه خپل قوش علاقې نیوي چین او دا طرفونو ته علاقې قبضه کړې نو بیا مسلمانانو پسې شروع کړه ځکه د هغوی فلسفه دا وه، د هغوی د ژوند مقصد دا و چې تمامه دنیا قبضه کول، مال دولت لوټاول، د هغوی د دولت د مال نه علاوه بل هېڅ سوچ نه و، دقه صرف سوچ و، ځکه څه مذهب هم نه لرل، د روح عباداتونه به یې کول، روح، د روحونو عبادت، کافر وو. نو دوی رالل، نو دې چنګیز خان دغه علاقې نیوې نیوې چین، منګولیه خپل علاقه وه، در صحرای ګوبی دا د دې مرکز دا صحرایي خلک وو ځنګلي د علاقې داسې ونیوې نو چې داسې راته راته نه په بارډر به سره زموږ سلطنت خوارزم دا وزر زمو پاکه سلطنت دا ډیر عظیم سلطنت زمو تیر شه دا دا نن سبا چې ازبکستان او ترکستان او دا علاقې دي ګان دا ازبکستان د دې مرکز دارالخلافه ازبکستان په دې باندې کم سلطانو هغه سلطان علاوالدین خوارزمی بیا دا غزوه جلال الدین خوارزمی دا خوارزمیان خوارزم یو ډېر لوی سلطنت لکه څنګه چې زمو مغول سلطنت مغول په دې طرف باندې جنوبي ایشیا او هغه ماورا النهر هغه طرف تر غزنی پورې او داسې د ایران عراقي داسې ټولې هغه بغداد بارډر ته رسیدلو ځکه چې عراق او بغداد کې بیا خلافت د بنو عباس نو دا سلطنت زمو او الته خلافت خلافت را محدود شوی صرف بغداد خو زمون ډېر لوی د ترقې دور او ډېر علمی دور دا دا خوارزم سلطنت هم دی د مسلمانانو خو د سره دا په باړو نو چنګیز خان خو ذهن دا چې ټوله دنیا به قبضه کو د ذهن او د دنیا مال دولت به لوټاو نو دغه باډر باندې بیا د دې سره کشمکش اخر دا چې هغه وارزنه ونیو او تاریخ کې به دا خبرې وکړو نورې باقي او چنګیز خان پدیرا هغه ازبکستان بخارا سمرقند د ملکونه لتاړ قتل او غارت مسلمانان وجل حکومت ولا ختم او بیا دا نوسیو هلاکو خان د دزوی زوی هم د نیکه په نقش قدم د ده زامن هم هم ډېر لوی جابر ظالم په هغه هلاکو خان چه سو چپن کې بیا بغداد باندې را زمون خلافت ختم او په دې کې وسره د ټول نه زیات تعاون عیسایت دنیا کړ دا یو خو غوسه وه مونږ ته د عیسایت دنیا صلیبیان د صلیبي جنګونه هم شروع ول که نه نو زموږ هغه طرفونه د صلیبي جنګونه شروع دي دې طرف نه راباندې نو د یورپ د طرف نه صلیبیان رالل او د منګولیا د طرف نه تاتاریان رالل داسې یلغاره دا ملکونه ونیول بهرحال بیا صلیبي جنګونه چې شروع شو قدس رانونیو او د عالم اسلام ملکونه ځمکې وسایل وغیرہ د خلکو قبضه کړي یو طرف ته منګولیانو قبضه کول او بل طرف ته صلیبیانو قبضه کول د منګولیانو خلاف د جنگ تصور خو د مسلمانانو اړو کې نه نشي دون رو دون یرا د دې منګولیانو چې حکمران او حکومتونه ولړزېدل ځکه زناور وایي هیڅ نه پوهېږي نه په خپل مرګونه به بل په مرګ ګنده خلک دا یې خوراک سکات یعنی کچا غوښې خوړل مردارې خوړل داسې حالت وینې سکل دا د کار ای ته قتل و غرض څه شی او د په مسلمانانه سب اتفاق شیو او ستونه روغ چې بس مسلمانانو کې دا طاقت نه چمقابل دغه چنګیز خان مقابله صرف دا جلال الدین کړو خو بس هغه ملک ملک غس او غلی در په درو کله کابل کې نه سو کړه اٹک دې دې تراغه او کله دا مخ کې زین دې لا خو کې غریب او بیا ورپسې داسې پر ایران طرف باندې وراغه بس راوچنګې په اخر راځي بس سونه وسو یې کړو بس خبره په تاریخ کې وایي نو بهرحال دا قبضه وسایل قبضه کېدل شروع شي نو دا چنګیز خان راتل دام څه شی دی استعمار دا استعمار یو شکل استعماریت دی او سامراجیت دغه بیا 1453 کې عثماني ترک حکمران سلطان محمد فاتح قسطنطنیه فتح کړه. دا د عیسایانو ما مخکې ویلي دوه مرکزونه وو مذهبي، یو مغربي کلیسا او دویم ته مشرقي کلیسا وي ګرجه که نه عبادت خانه مغربي روم کې وه نن سبا ایټلی کې ده ایټلی نن سبا ته د هغې نه نوم ایټلی جوړ شوی او ویکټن سیټي ورته وایي د مرکز پاپای روم هم هلته ناست هغه لوی مشتهر پاپای روم او دویمه د دې مشرقي کلیسا وه دا په قسطنطنیه کې وه قسطنطنیه زوړ نوم دی نن سبا نوم استانبول ترکی استانبول دا آیا صوفیا جمعه چې کوم دی دا اصل کې د دې هغه غیر جاو دا حدیثو کې راغلی روایت بخاری کې مشته چې نبی علیہ السلام ام حرام بنت ملحان کرا راغله رشتہ دار و د شو چې را پاسه مسکیو خاندلې ام حرام دې تاسو کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی خاندی خوب می ولی چه زما د امت سخلق په سمندر کې په تختونو باندې لکه د باچیانو ناستی او غزوه او جهاد کوي نو هغه له خوشخبری ده چې دا خلک لهم الجنه جنتیان نو ام حرامي ما وتی رسول الله دعا کې چې زم پکې شامل شم ایما ته وی چې ته پکې دویم یې دیو د شو نو بیا را پاسه به خاندل مسکیو بیا ته ام حرام ته پوس کړي دا روایت بخاری کې ده نور کتابونه مشکات والا نه کړی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکیو تپوس یو کو یا رسول الله د خندا وجه سره د مسکراهټ وای ما خوب کیو لیدل چې مدینه تو قیصر د قیصر خار قسطنطنیه دا زما د امت څخه خلق پای باندې جنگي دي جهاد لتلی دی غزوی لا خو مغفور لهم ټول بخلی شي نو ما ورته وی رسول الله دعا وکړه چې زه پکې وینه دغه کې نه هغه اول کې و دې کې نه دا دوه غزوات شي د نبی علیہ السلام پیشنګوئی و پدې کې دا اولنې غزوه د بحر دا د عثمان رضی الله عنه دور خلافت کې وشو او شام باندې گورنر معاویه رضی الله تعالی رومیان او روم او بهیر روم بهیر روم قرآنی جغرافیه کې مو خودلې ولکتلې دا سمندر دی یورپ د دې منځ کې یو ځای قبرص ولې نه اسی ورکوټه باندې سمندر منځ کې جزیره د قبرص دلته سره ډاکوان اب سمندر کې راوړېدل او د خوا پوش علاقې خلک تنګول لوټ ماري کو نو معاویه رضی الله تعالی عنہ ته چې پته ولګي دا هغه امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه ته اجازه تر دې سره جنگي کومه نه مچا حالات برا مناسب نو کال نیم بعد د هغې بغاوت نور زیات شو نو بیا ورته معاویه رضی الله عنه وویل چې ما له تی اجازت را او ته د فوج نه خلاص اوسه انتظامات به زه کوم کومه اجازه عثمان رضی الله عنه اجازه ورکړه نو چې اجازه ورکړه نو معاویه رضی الله عنه اړه وکړو حکم نو ځنګلات یې اورې ډېر لوی لرګی اورې خلک یې کېنوي، تکړه شئ، کشتۍ جوړې کړئ. کشتۍ جوړې کړئ. ستره سو کشتۍ هغه وخت کې جوړې کړې. دا پورا یو جهادي بحري دغه جوړ کړ بحري بیړه دا بیړې وینم سبا ولاړی کنه سمندرونه پرې کې جازونه یو ټینکونه اسلحه د معاویه رضی الله عنه دغه بحری بیړه 1700 جا کشتو باندې مشتمل دغه سمندر کې جنگ وکړ یعنی دا پهلنې سمندري جنگ مسلمان کړي ناغه کشته چې تیار شو دی بیا روان شو په سمندر نو سمندر کې دا کشته خورې کړې او قبره سي کېر چا پیر محاصره او بیا ورکو شو ورپسې وی وار او عمل کې قبضه قبرس معاویه رضی الله عنه پتا کړې سمندر جزیره پدې کې دا ام حرام وا او د دې خاوند دی عبادت ابن صامت دا د دې خاوند دا دواړه بګیو دغه جهاد کې شامل شوی نو چې بیا واپس شو سمندر نه راکوشو کشتونه نو خوشکې کې خپل اسونه ساروي ولاړو وخان نو په دې سوارو شو واپس راتله نو دا ام حرام رضی الله عنها د ساروي نه را پرې وته او وفات شو نه په دغه موقع وفات شو نو یو دغه غزوه او دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه قسطنطنیه باره کې ویلو نو دغه غزا دا معاویه رضی الله عنه دور خلافت کې شو کمانډ چا کړی دی اتا سوچ یو د فاسق فاجر شرابي کبابي وای امیر یزید دور دا معاویه رضی الله عنه ده او دغه جهاد کمانډ یې چا کړی دی د امیر یزید کړی دا تاسو د بخاری شراح وګوره حاشی وګوره ټول دی باندې په کتابی زرو کی نقطه کې خبره کګه کی او هغه وخت کې خوب یا رسو شرابي شو نبی علیہ السلام سے وای مغفور لهم دغه حدیث ته حدیث مغفور وای حدیث مغفور مغفور لهم چې کوم پکې شامل دي مغفور دي چې څوک کمانډ کوي هغه جهنمی دی عجیب خبره او د دلال د بیا جهاد سو کوي د پته ده ابو ایوب انصاری حسنین ابو هريره دا غړ غړ صحابه کرام دغه د کمال دلال قسطنطنیه باندې اول چړای چا کړی دا د امیر یزید کړی د ماویر جلال الله خو دومره وه چې فتح او نشوه فتح دا چې دوی محاصره وکړه نو سلو شو بس ایو سر سمرا حدیب نو بس یې واپس زیر کړل لا فتح نو دا خبره ټول عمر د امت په ذهن کې و چې قسطنطنیه په فتح کول غواړي نبی علیہ السلام دغه بشارت ورکړی نو هر دور د هغه ځای نږدې حکمرانانو کوششونه کړې دي خو قسطنطنیه فتح کړي نه اخر دا چې عثماني سلاطین راغلل نو په دې کې یو سلطان دی سلطان محمد فاتح الله د ده په نصیب کې لیکلی نو دې سلطان محمد فاتح دراصل قسطنطنیه استنبول بیا فتح څنګه فتح ډېر په تکلیف یې فتح وجه دا ده چې دا قسطنطنیه د دې محلې وقوع چې بله دا دریو طرفونه سمندر دی نو د دې طرف نه چې څوک په ورتله با ابا سمندر کې ورتله سمندري لا سمندري جنگ نو د شا طرف نه په سمندر ورتله مخه طرف نه خو یورپ دی مغرب دی او د په سمندر دی نو هغه سمندري جنگ را لکه چې دی په سمندر کې ورنه بس هلته خو اوی په برو مشورو به وکړو وجن به یعنی نشو رسېږي نو محمد فاتح عجیبه پلانینګ دی لپاره کړ او فاصله ډیره لري و یعنی ډیر لوی سفر او بیا به سمندر ته تلو سمندر نه بعد بیا اوس چې سمندر ته ځي او په سونو میلا کیلومتر فاصله فوج سره او فوج هم دغه زمانه پیادل دی یا باسونه داسې انتظامات نشته نو دوی دا اسلحه دا کشته بیړې الته څنګه ورسای اټه مسله ده سمندر ته بیا تلو د پاره الته کشته پکار وي بحری بیړه پکار وا چې کو سنتونه پتا کړو څنګه چې ماوی له جنان هو بیړی دا بحری بیړې په ذریعہ قبر اسپتال نو فاصله منځ کې دوه روه چې دا بحري بیړه په څه بوځي هغه ځای ته مشکل خلکو ته دا دا وایي چې دا بحري بحري بیړه چې که نه دا سمندر ته کوشو مثلا کراچۍ کې نو د سمندر په ذریعہ باندې به سمندر سمندر کې بل ځای ته نام رسي دی ته لار نه خشکی وا په خشکی کشته د کومې طرف راوړي نن سبا دور هم نه چې ګاډي او دا په دې کې تړلې روان کړي نو دا مشکلات او یو کشته و نه خو پورا بحری بیړه پکار نو دا مشکلات دی محمد فاتح سره چلو کو دا چلو کو کمال چې کشته بحری بیړه تیارې او بیا یې دا څه وکړه چې په څو سوه کیلومترو کې دا د څاروو واس دی سرمنې دا شی نه دی ورته په دې ځمکه واچو ځمکه ورته مینه کړه او دا بحری بیړې او کشته په خوشکې کې کې خو شابه وېز غلره نو ته په هغه طریقه په زغلولو زغلولو زغلولو باندې سمندر ته ورسو او الته بیا سمندر ته دیو خطر بحری بیړای کې ورل په قصد دنیا نه د محمد فاتح نه پتک د فاتح د اصل د قصد دنیا د استنبول نه دغه مشرقي کلیسا ولې ختم آیا صوفیا جمعات د مرکزو نه چې کله ملکونی و نه دي ته ویل که خرڅوي ای په مذهب کې ما ویلو خرڅول جایز دي نه وي خرڅوي سونه قیمت وي دومره واله د دې په پیسو اغسته د دې بغیرت د دې په پیسو واغشت د دې هغه کلیسا آیا صوفیه چې وطن سبا وي خو بهرحال خلافت عثماني مونږ وي 1453 کې عثماني سلطان محمد فاتح قسطنطنیه فتح کړه او د هغې نه بعد بیا د دې عثمانیانو نهم سلطان دی نهم نه سلاطین د عثمانیانو تیر شي اول سلطان عثمان خان او نهم سلیم خان اول دا ام سلطان او ام خلیفہ دغه دور کې سلطنت ستم منتقل شو خلافت دغه زینا بیا عثماني سلطنت بدل شو پس عثماني خلافت ولی په کومه طریقه چې مقرشي تاریخ وګورئ اول ته خبرو بهرحال دلته اوس استعماري سوچ څنګه پیدا شو دې دور کې ای چې وکتل چې خلافت قائم شو د مسلمانانو بین الاقوامی حکمرانی رااله د يهودیت عیسایت حکمرانی دنیا نه ختم شو نو دې خلکو چې دینو دغه وخت کې سوچ پیدا یو دا قسطنطنیه د قبضه هغه انتقام جذبه چې موږ نه قسطنطنیه نیولې دا به واپس وي نو د استعماري سوچ دا جذبه وا چې موقع به کته چې کله وو بیا په دې بیا ورځ بل دا چې ترکی دا چل وکړ خلافت چې یورپ باندې تمام سمندري او د خشکه تجارتي لارې باندې دمو په سمندر باندې راځي تجارت دمو لارې باندې استعمال راځي نو پدیم دی غوسه شو نو بیا دې ځان لا خپل لارې جوړول شروع سوچ شروع دا د استعمار بیا اصل دور دا موجوده استعمار د دې اصل دور دا د سولوی صدې نه شپاړسمه صدې نه شروع سولوی صدی عیسوی نن سبا سره 2000 سویم سولوی صدی د دې د دې د اخر اخر کې د دې استعمار چې ده نو غاز شو یوې ځان لا تجارتی لارې کته ځکه چې خلافت د وجه نه بلارې باندې شي مالا تمخ کې مې وی سمندري لارې کمې وي سمندرونه چې یو بل سره تړلي بحر روم بحر قلزم سره خلیج سویس سره تړلې کیږي په نهر سویس دا د عمر زلان هو دور کې کنسته شوه نهر دی عمر زلان هو کنسته به روس دي کې ترقی راتله راتله دا غټ اوس دا سکی دا بهیر روم نه د یورپ دا سمندر نه چې کله زم ایشیا ته افریقیا او ایشیا او جزیره العرب ته سمندري جازونه راځي نو دې سمندر ته څنګه راکوزي په خوشکه خو نشي راتلی دا په دې نهر سویس کې راشي نو دې بل سمندر ته راکوشي دې سمندرونه کنیکټ کړي دا نهر دا مصر سره دی ولیکن د معاهدو په بنیاد هغه موږ نه سکړل یورو قبضه کړل آی فری زون کړل مفت کې بيزي راځي مسلمانانو سره دون لوی طاقت ته خو چې مسلمان حکمران کې غیرت ایمان پیدا شي نوري سونه کی کنه او صرف په نهري سویز ابنای بارفورس ابنای هرمز دا درې ځینې دا سمندري پوینټونه دي مرکزونه دي شهرک دي د تجارت دا صرف دغه زینا په دې باندې پابندي ولګي یورپ په دې نه راځي خوشکیدار تجارت بند بس دې بالکل یورپ کې داسې بند کړل دغه وخت دی دا سوچ سه انتقام چې ګورو ووزل او سزان د پار لارې نو دلارو د پاره څه چلو نو په دلارو د پاره بګي با همت خلک چاهي او دا انګريز راوي ډېر با همت دی دیو په یو یو سړی داسې په یو شي بسې به یې خري اخته وړي مون خلکو کې همت دومره ني تاسو وګورئ تاسو دا چې کوم د غرونو بار خلک دی اوس خلک کم شوي دي په خوا ډېر مخکې یاري نه اوس یاري طالبایزیشن د وجه انګريز بار رواني په سیکل د کمی دنیا نه وراني په سیکل و مخکې دي سو بچی ده د غر سو کې تخیږي لګیا و د ځان له یو میشن جوړ کړي همت والا ډېر بلا بچي خزه به پکې بوډه خزه به روانه وي نو موږ خلک هغه همت نه دي با همت دي یو کار پسې شروع شي نو پریدي نه اور د اخبار کې مې کتل چې برتانیو کله امریکای او انګريز 75 سال عمر کې پیشوي وکړه نو تکې څه کسان ای سمندري لارو باندې را هغه شي په سمندر ور پرې وته چې لکه د قلار په را باندې با من نه کړو چې په دې طرف ځو نو په دې نورو طرفونو سمندرونو کې بعضی سیاحان ورلن او وی چې یا به مړ شم او یا به د لاره معلوم راوړم نو دوی سمندري لارې تالاش شروع کو نو 1492 کې کولمبس دا کولمبس چې د په سمندر وراله ته ته یک یوازې په کشتو مشتو په هغه کې لګیاو ته ته ته مصیبت امریکا ته یاد ته ته ته چې کته یو ځای ته کوشش وکړ دا مردار او امریکا د دریاب د زنګلي خلک د امریکایان زنګلیان د جزیره و زنګل نو الته ورسه امریکا را پیدا شو بل واسکو ډیګاما دا 1498 میں د په سمندر ور پښو په سمندر کې ته ته ته چې څونه تکلیفونه به دیر کړی سمندر معمولی شی نه نو چې راته هندستان ته ورسه د هندستان لارې ځان پیدا کړ نو دي ته ویزه دغه لارې دی باندې موږ ځان نورې پیدا نو التا یورپ امریکې سره هغه شو ځکه یو برتانیه یورپ دا دی یو امریکا دا جدا پرتا جدا پورا بر اعظم دی نو د دې یورپ او د امریکې بیا سمندري لارې وې تک راتک او دې خو سمندري لارې هندستان ته پیرا په دې طرف را نو دې ځکه د چا حکومت مغل مغل حکومت نو دل تر ورسېدل نو دل دې دې ته مونږه تجارت کوو تاسو سمندر په لار به کوو ایس انډیا کمپنی ځان را ورسو د تجارت په عمرانه هندستان به قبضه کړ نو دا کار یو نو یورپ ځان له نوې لارې پیدا کړې د لوټ مار د پاره دارنګ د مسلمانانو ملکونو نیول کړ دغه ځین د دې د خوشاله دور شروع شو چې تجارتي لارې پیدا کړې سو معاشي مضبوط شو ګورو دغه ځین د خپل کار روان بلې دا وکړه اقتصادي او عسکري محاصره شروع کړه اقتصادي او دارنګ عسکري محاصره چې کله دا لارې پیدا کړې او معاشي تور له خوشو نو زه په دې کله د تجارت کوم او چرته چې کمزور ملک ته نو بس گزار وکاوه حق قبضه کاوه دا قبضه شو جنگونه خلاف شو بری صغیر باندې قبضه دلته لارې سمندري معلومه کړه نو چې معلومه کړه دی واسکو ډه ګاما روړه سي هندستان نه هندستان هم خوشاله شو د مغل دور حکمرانان او لکه یورپ تم ها د دې ځنه لار معلومه کړه نو زه تجارت وکړو بر چا سره یورپ سره برتانیې سره نو سمندري تجارت شروع شو دا تجارت چلیده د دواړو ملک پکې پیدا و د هندستان تمام څه چې دلته پیدا کېدل پیداوار د دوی کم صنعتو حرفتو دا به لندن ته تل سمندري لار او د لندن نه به د ایشیا هندوستان ته راتله دواړو طرفونو تجارت او دواړه په خوشحالو هغه اخر تاسو شو چې یو کمپنی و د دوی ایست انډیا کمپنی اره ورسېده خو د هغې نه مخکې د جانګیر دور کې د جانګیر ښځه بیماره وه ملکه هغې علاج نه شو کېدی دلته هندوستان طبیبان پې ستړي شو علاج نه کېده تاجران خو الرېډي تله راتلل نو دوی ته ووایي چې هلکه دقسې ستاسو څوک ماهر ډاکټر وغیره نوی او شته نو په دغه سمندري لارې ډاکټر راورسوه څنګه لري سوچ کوي دا انګريز ډاکټر راوړس ډاکټر چراله دا جانگیر د خزې د ملکه علاج یو کامیاب علاج خشوا په خواني بچیان خو بداسیو چې چرته کار ویل نو وای سو واړي چې درکړه نو جهانګیر ډاکټر ته څه غواړي پیسې بیس نه غواړ نو وایا خدا غواړم زموږ یو کمپنی د تجارتي اله اجازه ورکړي چې هندستان کې د تجارت کار راځي اوس نه خونه ده خبر چې مخکې څه کېل او بس تجارت ته را ایس دنیا کمپنی هندستان ته راورسېده تجارت به د هندوستان نه یورپ پورې کاو سرکاري ته اجازت ملو شو رو رو رو رو هیڅ انډیا کمپنی چلیدا چلیدا به زمکه واغشته دلته ځان له علاقې یره سه مونږ د ازمکارو زمونږ د کمپنی لپاره بلډینګ پکار ده زه پکار ده نو زمکه چې دا دونه واپس هندستان د قبضې دا طریقې د دې زمکه فلسطینی څنګه قبضه کړ دا يهود رالل او مغربي خلک رالل او وی فلسطین کې ځان لازمه کې واغش هغه وخت فلسطین حکومت ودو بالکل دیو جن غفار خان بابا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دا وخت کې چې د دې خلاف واوي دا خنه کوي چې په فلسطین کې اسمه کې خرسي دا وړي نقصان یې رس هغه خپل کتاب کې خبرې لیکلي نور هغه وخت لیډرانو دا خبرې کوله نا فلسطین کې زیر مکه غسته غسته رو رو دی خپل سکول کورونه آباده کولې آبادکاری چې کله په فلسطین کې د يهودو خط عادات دی رک نو بس را پاسې ده دا خو زمون ملک ده دم ته جدا کې او بل جوړ شنو بس اسرائیلی جوړ ایس یونیا کمپنی دا لوګو زینې ونیول په پیسو یې واغستل حکومت خو یې د صحیح دواله دی ول اجازه ورکړي یو ډېر لوی مرکز جوړ کړ چې هغه ته به محل فیرنګي وي خور د تجارت ځای محل فیرنګي هغه واپس جوړ کړ نن دې صوبه کې ځان له تجارت ځای مرکز سبا له بلې صوبه کې بس داسې لګیا دي چلیږي اخته دي ځین عالي مرکزونه جوړوي ورو ورو حکومت ته ووې چې زموږ دا کمپني ډېره غټه شوه اوس موږ له ځایونو سره سره بل زموږ ضرورت دا دی چې موږ له د دې تجارتي ځایونو حفاظت لپاره فوج پولیس وکړو نا ول حکومت سور کړل او څنګه د باندې وته بیا وې نه کا دا په دې نه کې مونږ له خپل په خیر تاسو مونږ ته اجازه تو کې مونږ بازار سره د برتانی نه خپل چې دینو فورس او خپل سور دوی حفاظتی کسان راو د سکیورټي ګارډ وغیره نه د سکیورټي ګارډ په نوم باندې فوج راوس ا فوج او د دې د سوي د سکیورټي ګارډ نو سکیورټي ګارډ په نوم باندې اجازه ملو شو فوجونه راغله د برتانی په نوم د سکیورټي ګارډ د زموږ تجارت زموږ د مرکزونو حفاظت کوي فوج هم راوس رو رو رست روز دا سے قبضہ اورنګزیب لګیر دور کې په پوه شو په ډېر خيار ته سړی سلاس غلطیانه وکړه په باندې کړو یو ځل په باندې ولګولا دی بیا معافه یو شی بل شی بیا اجازه بیا معافي دوه درې ځله راځي اخر دا چې په داسې کرکوتونه پوه شو نه هغه فرنګ محلي نه محل فرنګي کم غوړ مرکز یو هغه بنان سرکار ته زبر زبر تاسو دلته د قانون خلاف کار کړ نه چې دې زبر کړ نو مولانا مولا نظام الدین سوهالوی پیژنې لکه څو پیژنې مولا نظام الدین دا یو کس مولا نظام الدین سوهالوی دوه الله بندگانو هغه درس نظامی چې وایې دا د هغې بانی دی تاسو د خپل درس نظامی بانی نه دی معلوم مولا نظام الدین سیوحالوی دا سیحالا هندوستان کې یو ځای دی دا یو ډېر علمي خاندان خدا او په خداوه چې سیحالا کې شیعګانو نو د سنی شیعه فسادات بکېدل هغه د شیعت زور ډیر و نو په دغه علاقې سنیانو باندې رالل نو سنیان غریبانان سو وجل او سته روت الهجرت وکړه نو دا مولا نظام الدین سه حالویم ته راغی لکنو ته راغی دا یې سه حالانه نکړه ناخ علمی خاندان بار راغې اورنګزیب علمگیر ته خبر شو او خو چونکی حکومتونو حکومتونه داسې کوي چې عوامي مقابله په سر نه اچي بس هغوی ته چې څه شي دي شي آینده کې فوج پولیس باندې هغه ځای لږ دباو کړی دا کنټرول یې کړ خو د ملا سي دغه ته ویل نظام الدین دا چې تاسو مراغله مړه سم ځای دلته درکم راځه دلته د علم خدمت کوه نو هغه محل فیرنګي چې د انګريز نه ضبط کړو هغه مولا نظام الدین له پته کې نه خای سبقونه نو مولا نظام الدین مدرسه سشوا محل فیرنګي دیو جن چې د هغه مدرسې نه بیا خلک فارغ دل هغه مولا ته وسوي مولانا فران محل فیرنګي تر تم کتلی کتابونو کې کنا علماء صاحب محل فیرنګي تاسو کتلی ها د مفتی کفایت الله دیلوی کتاب دی دو کتابونه مفتی کفایت الله دیلوی دا زمانه استاد استاد نیلوی صاحب دا استاد دی د حدیث فتوی هم غنی زده کړو او حدیث هم غنوی نیلوی صاحب زمانه تفسیر استاد دی درسن سبقن او حدیث کې را اجازه را کړې بلکې مناوله را لکړې چې کوم د مفتی کفایت الله صاحب او مفتی ضیاء الحق دیوبندی نه بخاری ترمذی و غیره لیکل دا ابو داود په خپل په خپل خط نغم مسوده کاپی مال را کړم ما سر پاتا اجازه تم را کوي دا وای درس نقطې دې نه غواړم نو بهرحال مفتی کفایت الله صاحب دیلی داغه دو کتاب دیو کتاب نوم دی النفائس مرغوبه فی حکم دعاء بعد المکتوبه چا کتل یا معلوم دی ها دا دا سنتنا بعد د دعا متعلق شدا بدعت ده النفائس مرغوبه فی حکم دعاء بعد المکتوبه خ کتاب په دې مسله کې دویم کتاب دا غره دلیل الخيرات فی ترک المنکرات یو دلائل الخيرات ته وظیفو والا انا له دلائل الخيرات دا دلیل الخيرات فی ترک المنکرات دا دا مفتی کفایت الله سے دیم کتاب دی پدې کې سری پدې کې د مړی متعلق چې سونه بدعت درېما سلوختی اول ما خام دا رنګ اجتماعي ختمونه دا رنګ سنت د جنازې نه بعد دعا هیله اسقاط دا مسلې دي پکې خ کتاب د دواړو کتابونه د ملاوی چاپ دي د دواړو کتابونو باندې آخر کې تقریزات دي تقریبا په دې نه پایسه مرغوبم تقریبا د یو سل علماء تقریز دی د سختونه چاو د دغه مسلې سره موږ اتفاق نو دارنګ په دلیل خیرات باندې دا شپلی تانوی صاحب دسخط ته په د مولانا الیاس صاحب دسخط ته په دا ډېر لوی علماء علماء لکنو دسخطونه دي د علماء دیوبند دسخطونه دي د علماء دیلوی دسخطونه دي نو په دسخطونو کې څو علماء داسي دي چې هغه ځان سره لیکي مولانا پلان محل فیرنګي د محل پیرنګي ځان ته ولې وایي دا اصل کې د محل پیرنګي د مدرسې نه سره فارغ د مولانا عبدالحی لکنوي خو پیژنې کړه او عاشی دي تاسو به کتابو دا مولانا عبدالحی لکنوي په بعضو زینو کې د تلیکري مولانا عبدالحی لکنوي محل پیرنګي اوس محل پیرنګي باندې پوښ لکه چې دا سړی پوری حیران شي چې دا عالم دی دا محل پیرنګي پیرنګي خو انګريز تا وایي دا اصل د هغې مدرسې نوم و چې کومې د انګرېز نه اورنګزېب لنګیر ضبط کړه نو هغې مولانا ملا او مشهور ملا باندې ملا نظام الدین صاحب عالی له ورکړه نو هغه مدرسه جوړه کړه نو هغه مدرسه ډېرې زمانې پورې چلېده د انګرېز د اخر دوره پورې چلېده بس هغه مدرسه وه اینه د علما پارېږېده نو هغه ایسټ انډیا کمپنۍ دغه مرکز اورنګزیب ضبط کړ او مولا نظام الدین له ورک خو بیا هم دوی چالاکی کوله اورنګزیب نظام بچکاو را بچکاو اورنګزیب چې کله وفات شو بس بیا هندستان کې افراتفری شو دا نواب دا شاهزادګان خپل کې خلک په جنگ شو بس یو نواب ځان لا بل ځان لا بل شاهزاده ځان لا بس واړه واړه ریاست نشي ایسٹ انډیا کپنه ته موقع ملو شو بس ایس ان یا کپنی زه په زه هغه الریډي مخکې نه زین نیولیو مضبوط شي بس تسلط خپل مسلط قبضه واچ نو د ایس انډیا کپنی حکومت په هندستان باندې بیا صرف دیلی دومره زین پاتې وو پای باندې بادشاہ بناست اخیری بادشاہ بادشاہ ظفر او دی بل طرف ته یو مقابله کې وسره په دې ټول شاهزادګانو نوابانو کې ټول ورته وي سه بس راځي معاهده کو نو د ایست انډیا کمپنی او د دې نوابانو سره شي معاهده وشي معاهده وشي داسې چې ورته وي بس مونږ تاسو ته سره وایو تاسو مونږ ته سره وایو جنگ به سره نه صرف دو زینو چې ایو ته سر کېنو درې یو دیلی پایتخت ای سره معاهده وکړه دیلی پایتخت سره معاهده وکړه چې بستا بچی منو خو تک قضې پورې وای دا تاسو نه وایو خو تب زمو خلاف د جهاد او د جنگ اعلان نه کړي نو د وسر معاهده وکړه نو بادشاہ په پرې خو دا وسې پرې نام دی غلطناش دیلی او دې خوا نور نوابان و تسر کې شادادګان صرف یو د میسور حیدر علی او ټیپو سلطان او نه زما په مملکت او زمکه به تو حکومت څنګه کوي دا زما ملک دی دا نر بهادر چې دی وته ودرې اخر چې شي او دویم د بنګال سراج الدوله ان یو نرسړ او د مقابله کې ودرې ناغه مخیر کې شهید شو دغه زین دواړه چې کله ختم شو مزاحمت ختم شو نه انګريز ایسټ انډیا کمپنۍ نه پس برتانیا راغله نو د ایس انډیا کمپنۍ له حکومت چا ته منتقل شو برای راز برتانیې ته او خپل وایس رای راولېږه وایس رای داسې لکه گورنر نو حکومت د برتانیې او د یو قسم له گورنری و په دې به گورنر کې نو هغه ته وایس رای وي وایس رای د برتانیې نو بس اعلان یې وکړ څه اعلان یې وکړ په دا ورځ کله چې ټیپو سلطان شهید کو سراج الدوله شهید کو نو اعلان یې وکړ چې نن نه بعد څه جمله وا جمله عجیبه جمله دا وا زمکه د الله دا بادشاہ په باچهي پۀ د بادشاه ده خو حکمراني او اډر حکم به د برتانیې چلی د دوی اعلان مکه د الله بچی کې د بادشاہ چې کوم باسه دلی کې ناس داسې دوک کولو د پاره خوشاله د پاره د وی او فیصله او نظام په د برتانیې وی بچی څنګه دا اعلان وکړ هغه وخت کې شاه عبدالعزیز بوډا او غریب اخیری وخت دی شاه ولی الله زوی فتوا ورکړه چې نن نه بعد بری صغیر دار حرب جهاد فرض دا فتوا نه وجه هندستان کو اور واغس چې عبدالعزیز گرفتار دا ګوتنه ولا دا وخت مترا شوی دا دې ګوتو ته فتوا څنګه ورکړه د جهاد بنیاد په بری صغیر کې د انګريز تسلط نه بعد چا کړه د شاه عبدالعزیز دا اعلان وکړل نه بعد هندستان دار حرب ځکه چې دی وی نظام بدل شي د برتانیې اوس پورې فارس چې و چلے دا اوس پر اعلان به دا وکړه چې نظام به د برتانیې چلی نو دا دا فتوا ورکړه نو بس بیا څه ځای په ځای مزاحمتونه شروع شو او بیا د ولا باقاعده انتظام وکړ دا سید احمد شهید چې دی دا د دې شاه عبدالعزیز مرید نو د ته ویزه شاه بابا چې ټریننګ وکړ جهادي نو دې ځنګل یو ځای بل ځای تولې ګل نو دې سید احمد سو کال ټریننګ کړی به وسره خپل رواره شه اسماعیل کو تیمونه وکړه بلې زمو مولوی عبد الله عبد الحی هغه دا کسان ټریننګ او ته دې شروع کړو بیا خوشحال عبد العزیز وفات شو حسین احمد شهید شاه اسماعیل شهید دا رنګ مولوی عبدالحی دا ټول یو عبدالحی لکنوی جدا دی دا بل مولوی عبدالحی و دې ټولو شروع وکړه وایي چې جهاد به اوس کوم ځای نه شروع کوو نو هندوستان نه نشو شروع کولی ولې دلته هم د پناه ځای نشته جهاد دپاره سي د پناه ځای به پکار نو آخرې فیصله دا وکړه چې دا به د آزاد طرفونو نه شروع نو دا پېښورې دا قبایلې ولا منطقه چې یو خو پښتون قوم دی، دی غیرتمن دي، جهاد کوي او دویمه دا ده چې دلته د انګریز ډېر تسلط نشته، بل موږ سره خوا کې قبایل دي نو پناه لپاره به قبایلو ته وړو نه دلته راغلي. خو بهرحال خبره مانه اوږده شوه، تاریخ ته لاړم. خبره مې کوله چې انګريز بری صغیر څنګه قبضه کړ نو کله یې قبضه کړ 1600 کې انګريز بری صغیر تر راغی جهانگیر نه اجازه واغش ایس انډیا کمپنی او بیا دا اورنګزیب علمگیر په دور کې چونکی هغه عسکري او سیاسي پوره قوت او ته خطر ونه په دې بار بار پابندې راګولې وی بیا معافي غوستا اخر دا چې انګريز د غدارو په ذریعہ باندې په 1757 کې سراج الدوله له شکست ورک بنگال والا چې او 1799 کې ټیپو سلطان شهید میسور کې او بیا 1843 کې سن قبضه کړ بیا په 1849 کې پنجاب قبضه او اخیری 1857 کې دهلی قبضه شو 1857 ته جنگ ازادي ویل کی 1857 ځکه دا اخیری زمو جهاد اوس هندستان کې کم جهاد مسلح د توري جنگ د انګريز خلاف شاملی کې شوی دی کې رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتی، دارن حافظ زامن شهید، حاجی امداد الله مکی دا خلک حاجی امداد الله مکی پیرو دغه سرپرستی و او قاسم نانوتی رشید احمد گنگوی کمانډرانو دی کمانډ د جهاد او دای دا پروګرام چې جهاد به وکړو په دې سره به انګريز د شکست ورکو نه ملک نه وباس نو په دې سره به د دهلی حکومت مضبوط شي دهلی کې بادر شاه ظفر دی برای نه نو د دې مجاهدینو د بادر شاه ظفر سره راز پاس بادر شاه ظفر خاصه ګډاګه نه ځا غریب خو نور نو نو دې ته وې زبر زما حمایت کوم تکړه شه جهاد شروع کړ نو دی شاملی او زید هندستان کې په دغه ځای اخیری معرکه شوه دا غیتا د شاملی معرکه و اخیری جهاد شوه د انګریز خلاف ا دې کې دغه رشید عمر ګونګي او قاسم نانوتی سي نو دغه تم غداری وش د بادر شاه ظفر د دربار یو څو وزیرانو غداران په ایمان هغه بېمانو انګريز سرراز باز شاملي کې چې کله جنگ کېده نو شاملي محاس ته خطر دا و چې د دهلی په لار باندې دلته انګريز فوج له چرتا تاول راشي نو دهلی خو حکومت سره وکړ نو بعد شاده پرته پروان وساته په دې درمانه څوک نشي راځي لالا را تبل نو دا وی چې الته کم فوج او غیر شاملی کې پروت نو دا دی وخلې شو چې امداد نور هغه بس ختم ختمو عیش د چې جنگ شروع شو هغه وزیران او غدار او بېمان او بادر شاه ظفر خبرم نو لارې وته کولو انګريز په طرف پشا کرا نو دا غریبانان شهیدان هم کړل سره پوش شو او دا زموږ اخیری جهاد د انګريز خلاف معرکه وا چې میدان کې مونږ وبېدل او ډېر شهیدان شو د شینمل نوبي او قاسم نانوتی رو کوش شو پټ شو او حاجی امداد الله مکیم سره په پټه پټه ځان مکې ته ورسو دا به زموږ آخري مسلح جهاد د انګريز خلاف او چې کله شاملی کې شکست ورکړ نو بس دلی پسې راغی نو دهلی کې وا غریبه سيناستو ایونی غداران کو بعد از شاه ظفر گرفتار شي سره د زامن رنگون برماته بوت غریب ضعیف بوډا داسې تیر کال د سوشل میډیا یو تصویر راغلی ما ته چا وکړو بعد از شاه ظفر غریب دقه سه ټانټا پکټ کې پروت دی بځای اخیری وخت په دغه حالت کې بیا غریب وفات شي او زامن ور حلال یو ورځ ورته وی چې باچا سلامت صدل وروړو سخره کم شې د خواخ دی نو بهر حال د بادشاہ ظفر د سر وخه وخه ساوی د سر ني دا نو یې زامن ولا حلال کړو ټریک ولا سر وروړو اسی ظالم دا څه حالت بادشاہ ظفر سره داسې غریب په اخیری او کې بس سلګو سره لاړ دنیا وته په دیني کې په دې ځای کې د قبر ځای ملور شي هغه برمه کې دفن شي نو په دې طریقه هندستان باندې د دې پوره قبضه را بیا خلافت هم خاتمه شو خلافت خاتمه د عثماني التا دلته زمو سلطنت ختم کړ او الته خلافت خلافت چې کله ختمېده نو هغه دور بیا د شیخ الهند دی بیا دیوبند جوړ دی او شیخ الهند هغه وخت کې لیډر وغټ او دلته تحریک خلافت چلے مولانا گوهر علی خان شوکت علی خان او ظفر علی خان دا کسان وبل او شیخ الهند دی لیډینګ او قیادت چې بیا تلو اول ته بیا دا عرب حجاز هم خلافت نه جدا شو او د دې گرفتاری شو نو اصل کې 1909 کې دا کمال تا ترک دا د دې جنډ د انګريز دا د ترکی د خلافت د فوج جرنیل او غدار مور يهودانو اصل نه ده مور طرف نه يهودي ده سالم کمال تا ترک دیراغه درورو د فوج په بنیاد د خلیفہ اختیارات کمول شروع دلته خلیفہ سے برای نه او 1923 کې معاهده لوزان وشو او 1924 کې کمال اتاتورک د خلافت د ختمولو اعلان وکړ او جمهوریت نظام په مل باندې مسلط نو دې سره خلافت عثماني ختم شو خلیفه گرفتار خلیفه محصور ک نو چې کله دا معاهده وشوه او معاهده باندې خلیفه نه دستخط واغسته کال خلیفه دقه سي کېنوړو به اختیار اصل وی لګیو کار ځان لا سمو او خلیفه نه لری کو به اختیار کړ نو چې کله معاهده تیار کړ خلیفه دستخط جهان د خط واغسته نو خلیفہ ته یو ځل د ملک کې ځای نشته نا غریب چرته یورپ ملکونو کې لاړ سره د خاندان 200 کسان د خلافت عثماني د خلافت د کورنۍ د ملک نه در بدل ویشه اوسه دا خاندان باندې تنه پاتې ځکه چې د خلافت خاندان څو پورې ترکی کې وي نو خلکو کې به د خلافت سوچ پروت وي هسې نه بلې راپانې شي د خلافت دپاره دوه سوه کسان د دې خاندان نارینه زنانه ماشومانو شو تر اوسه پورې بې پابندي وه اوس هغوی عالمي عدالتونو کې کیس وګټه نو داسې کال د مخکې د هغه عثماني خلفاو شهزاده واپس ترکي ته دی دوی بردگان ته ورکړي تر اوسه پورې به پابندي ونه راځي اگر چې هغه خراب هم کړه دا یې غزهن استر یورپ کې چې پاتې شي بس بیا انګریز خدا دا چې دا یې سیستم اوس هم داسې دی ما په یو مضمون کتل چې وی خلافت خو ختم دی خو چې سوره د عثماني خلافت د ترکیانو خاندان دی نو اوس هم د ټول قوم یو سربرای نو دی وخت کې یو نوجوان هلک و داسې وړه وړې ګیرې ده نوم یې رانیر دی د دغه خلافت هغه کیسه وګټه نو ترکي ته راغی مخکې ورځ کې هغه سربرام دی دا ټول خلافت عثماني والا د خاندان د عثمانیان څه زنانه هم سره دي او راغلي او نو ټول خواري دي یو مل بل مل بل مل او خلیفه ته بیا په ترکي کې ځای نه ملاوېده. غریب وفات شو، د یورپ په یو ملک کې په یو فلایټ کې غریب چې څو ورځې بر فلایټ کې پروت و، چاته یې پته هم نه لګېږي چې خلیفه وفات شوی. داسې بې کسه کې غریب دنیا نه راغی. او بیا څو کسانو یې جنازه وکړه او دفن یې کړه. ځکه پابندي وه چې خلیفه به په مرګ هم ترکي ته نه راولي. ځکه چې دا قبر د تخلقینی د خلیفہ نو خلق به د خلافت आवाज او جذبه پیدا کی نو نه ضرور نو په دې طریقه خلافت هم 1923 کې معاهده او 1924 کې اعلان خلافت ختم او مغربي جمهوریت کمال عطا شو بېمان